مسلم ابن یسار د مسلم ابن یسار رحمه الله نه روایت ده دا د تابعین نه ده وای دی د حضرت عمر رضی الله عنه نه سما ثابت نه ده دی کی نو دا حدیث یو قسم ته ارسال لپکه دا اخذ په معنا د اخرج ده کله چې رئیس دی ورستا د بنی آدمونه د شاګانو دا وی نه اولاد دا وی د دې آیات بارکی اين تپوس شو قال عمر عمر رضی الله عنه فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویوریدنی دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سلوانها چې دای نه دی بارکی تپوس شو اولاد رويستو او دارستو حدیث کې تر روان دي چې دا وادي نعمان په میدان رفات کې یو ځای دی نو په هغه ځای کې دا ټول اولاد د آدم علی السلام د شان راځي فقال ان الله فرمایلی خلقت هؤلاء للجنه ودا خلق می جنت د پاره پیدا کړی او به عمل اهل الجنه نو چې کله الله حبيب دا حدیث بیانولو فقال رجل نو یو سړی ویلو ففیم العمل بیا عمل څه فائدہ ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل لوي څه ضرورت ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی ان الله تعالی بشک الله تعالی شلوی دی دا خلق العبد للجنه کله چې پیدا کیو بنده د جنت د پاره استعمله بعمل اهل الجنه نو هغه استعمالوي هغه باعث کوي په عمل د جنتیانو حتا يموت تر دې چې مرشي علی عمل من اعمال اهل الجنه فيوم البان د عملونو د جنتیانو نام فیدخله به الجنه نو وردن نه کی پدې سره جنت تا اللهم اجعلنا منهم و اذا خلق العبد للنار او کله چې پیدا کیو بنده اور ته استعماله بیا عمل اهل النار نو هغه باعث کوي استعمالوي په عمل د اور والو حتا يموت تر دې چې مرشي